جناب مولوی صاحب د لومړۍ ناحیې څخه عبدالحکیم پوښتنه کوي د جمعې لمونځ په چا فرض دی د جمعې لمونځ چیرې صحت لري معذور او مسافر که د جمعې لمونځ ونه کړي څه حکم لري حضراتو د جمعې لمونځ پر اهل امصار باندې دی یعنې پر بازاریانو هر چیرې چې ښار وي د اسلام او هلته قاضي وجود ولري هلته حاکم یا گورنر وجود ولري هلته عسکر د اسلام وجود ولري چې هم به بازار وي او هم به حکومت وي او هم به قاضي وي په دغه سزا کې لمونځ د جمعې فرض او هغه پر هغه کسانو چې په دې ښار کې نارینه دي او په بدن باندې جوړ دي روغان دي عاقلان بالغان کمرې و هغه معاف دي زنان معاف دي ګډ او شل او ړون مریض معاف دي مسافر که په ښار کې وي پر هغو باندې دالموز نشته او حتی د جمعې په ورځ باندې ماورا د جمعې د لمانځه څخه نور جماعت کول دا ناروا دي دا زموږ شریعت نه مني که د چا سره د جمعې لمونځ تېر سوی و هغه لمونځ جواز یې کولای سي حتی په جماعت به نو نه کوي اذانونه به نورو مساجدو کې نه وي اقامت به نه وي جماعت به نه وي حتی په جیلخانه کې چې کوم بندیان دي هغه د جمعې په ورځ په هغه جیلخانه کې چې د جمعې لمونځ هم نه ورته رسېږي هلته به هم لمونځ پر ادا پر ادا یوازې یوازې کوي په جماعت باندې نه شي کولی او دا ساراګانې چې دي اطراف چې دي دا کلي دي سپیروان دي پاشمل دي زنګاوات دي ناریکاریز دي یا خوشاب دي یا سنځری دي په دې ځای کې نه لمونځ د جمعې په خوا سیو او نه اوس یې دي هر چا چې لمونځونه د جمعې کړي دي او د ماپښین لمونځ په ذمه کې فرض دی هغه به راګرځي د حضرت امام صاحب همدغه فتوا ده